په خپله دلګۍ یا جبهه کې مفسدین لکه ټوپکیان خلکیان داخلول د خپلې دلګۍ د لویوالي او یا د خپل نوم د لوړوالي په خاطر څه ډول دي حضراتو دا ناروا عمل دی د ظالم و د مفسد په خاطر خو دا جبهه ټوله خرابېږي دا ټوله د مابین وشي حضراتو تاسو فکر وکړئ یو کتاب راوړي حضرت موسی على نبينا وعليه السلام خپل په زمانه کې استسقا ته وځي او طلب د باران کوي چې کاختي ده وچ کوي ده باران نشته نو هلته چې ورځي دا څه دعاګانې کوي لکن یوه قطره باران ځکه ته نه راځي نه غړیف پیدا سو نه باران وسو دیو الله جل جلاله ته التجا کوي چې یا الله موږ راوتلي یو و تا ته په زارۍ او په عجل باندې و باران ته احتیاج لرو او پر موږ باران ونس د الله د طرفه ورته وحی راله چې ستا په دې فوج کې ستا په دې ملګرو کې ستا په دې اصحابو کې ستا په دا ډله کې یو مفسد در سره دی د هغه مقصد په خاطر پر تاسو رحمت نکوم بیا موسی علیه السلام الله ته التجا کوي چې مفسد را ته وشه الله پاک جل جلاله دا نکو چې وتا ته وشه دا د پاک رب جل جلاله حکمت چې هغه شو بد او کفر اسلام صلاحیت فسق ناروا د دنیا کې سره ګډ کړي دي په یو کور کې یو مسلمان بل کافر یو صالح بل مفسد وي لکن کوشش به سړی دا کوي حضراتو یا د قوم مراعت یا د دیوال مراعت چې دا زما قومي دی که هر څو خرچی و پرچی دی خو د ما سره دي وي که هر څو دی سرباز و خو د ما سره دی وي که هر څو ناروا و ظالم قاطع طرق و خو نن د ما سره وي ولې دا زما تربور دی زما قوم دی حضراتو دا قوم پرستی دا د یهود مردود صفت بولي کتاب دا د یهودیانو عمل دی چې یهود مردود را ولاړ شول ولکه حضرت محمد عليه السلام زمونږ د قومه وای یهودي وای نو مونږ به دی منلی وای لکن او چونکه دی عرب دی او دی قریش دی نو د قوم قبیلې نه دی تر ننه پورې اسرائیل هغه کافران پاتې دي دا دوی چې په کفر باندې ټینګ شو د دې قومیت په خاطر نو تاسو مراعات ته قوم مه کوئ دا مراعات ته قوم قوم پرستي دا بلکل د بېګانهګانو د کفارو د یهودیانو مسلک دی د هغو عمل هغه نږدې تر ورو عربو قریشو په مکه کې زړ کړی و په مکه کې لوی سوی و اما د بدر پر میدان یې سر ورپرې کوي لکه سپی دغسې په څا کې غورځي دا ابو جهل درویشت کسان نور دغسې کفار او حضرت بلال مبارک تاسې پېژنئ عجم دی حبش دی په رنګ تکتور دی د بل قوم او د بل قبیلې هغه پر څنګ باندې کښېني او مؤذن یې مقرر کړي او تر علیه السلام مبارک د مخه په جنت کې د پښو ټکهاری دا نو که قومیت وای خو رسول له خدای به ابو جهل رانږدې کړی وای حضرت بلال به یې شړلی وای لكن شونك بلال مبارك هغه تابع د امر وو او فات ابو جهل هغه منکر د امر وو حضرت بلال صالح انسان و ابو جهل مفسد انسان و نو هغه خپل قوم هغه خپل تربور هغه خپل عزیز په اصلاح کې ورته وایي کافر ابو جهل هغه یې وتراټه مردار یې کړي سر یې جنې پرې کړي په بدر کې په څا کې وغورځوه او بلال مبارک د ابد دپاره جنت نو حضراتو دا قوم پرستي دا مه کوئ او دا چې زما جبهه په ډېره سي نفر مې په ډېر سي حضراتو دا فتح په کثرت نه ده هیڅ کله که د چا فوجان ډېر و هغه فتح پیدا کولی شي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا کسرا او قیصر دا عجبه ډېر و حضرات صحابه کرام عجبه لږ و لکن حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه دا پر ایران باندې راځي او پر ولجم قام باندې جنګیږي یو کافر د کفارو پالوان وروځي مخته هغه کافر د زرو کسانو قوت درلود و حضرت خالد مبارک ته اعلان وکړي ورته امیر یې د خپل فور زه د خپل وطن پالوان یم تنها به ته زما سره مقابله کوې زه بیا ستا سره وکړم حضرت خالد مبارک ډیر اعلا ده خپل فوجانو ته تر شا سي هغه تر شا سو هغه کافر را د مخه سو حضرت خالد مبارک په خپل ور سره اخته اخته اخته اخته اخته ډیر زمانه پسې کافر واړه هغه د زرو کسانو قدرت او طاقت بدني چې لري هغه کافر یې واړه پر جګر ور کښېنستی نو یې تر راواخیسته د هلک یې الال کې مردار دا راشه وسو سنګ ورته واچاوه لکه یو سړی چې دیوال ته شا ولګي بری خپلو فوجانو ته که یې ګوله ډوډۍ نو کې اوبه لرئ هغه راوړئ بیا قصد ورته وکړي چې ستاسې په وینو باندې زه ویې ژرندې ونه بولم په دې لاکم پرېږدم یو لک نفوس کافران ایرانیان دا مجوس و دا یې مردار کړه او د ولې پر غاړه د ول سره نږدې نه کاټول اخر ژرند یې تکې سرې بهېدلې ژرند یې په هغه وینو چلېدلې یعنې اوبه داسې تکې سرې نو دې په څونه قلت کې و صحابه کرام او دغه هم دغه مثلا شام او دغه یمن او دغه بغداد دغه ایران دا کفار په څونه کثرت کې وه لکن فتح د شاس و حضرات تاسو فکر وکړئ موږ او تاسو نن ورځ الحمدلله د صحابه کرامو په برکت مؤمنان پاتې الحمدلله علی دین اسلام نو دغه فتح کامیابی دا په دې کثرت د رجالو او په کثرت د رؤوسو نه د حضراتو دا په تقوا او په پرهیز هغه مفسدین که د تاسو سره و تاسو به ناکامه یاست غاړې مو په بندې دي مخ مو باندې تور دي مفسدین وباسئ دا خرچانو پرچان یا هغه زاړه ټوپکان دا مفسدین دا چې قطعا پرې نه ږدي تنها د لس کسه پاتې هغه د مخلص مؤمنان پاتې کامیابي الله فتح راولي والسلام ډېره مننه